لومړۍ پښتنه د خاکرېز د ولسوالۍ د باغلي د کلي اوسېدونکی ملا رفیع الله اخوند او هم ملا عبدالقدوس اخوند پوښتنه کوي چې د روژې د مبارکې میاشتې لپاره د ټولې میاشتې یو ځل نیت کافي دی چې ټوله روژه به نیسم او که نه د هرې یعنې هرې ورځې لپاره جلا جلا او هم په ضمن کې دا وایي چې په پیسلمي کې په خاصو الفاظو کوم چې د روژې د نیولو لپاره برابر شوي هغه خاص الفاظ وایي چې وبصوم غد من شهر رمضان او که همدومره کفایت کوی چه دزړه قص وکړي یعنی د پیشلمي د سره په زړه کې وایي چه سبا ته به روژه نیسم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ګران ورونو دغه روژه د سره تر پایه دا یوه میاشت روژې یا یو کم دېرش روژې دا په شریعت مبارکه منوره کې هره ورځ تنها تنها عبادت دی نو د هرې ورځې دپاره نیت کول دا فریضه ده او دا لازم دی معنا دا ده چې هر پېشلمی مسلمان راکښېني پیشلمۍ کښې دا به په زړه کښې وي چې سبا روژه نسم د بلې ورځې د پاره به بیا نیت کړي د بلې ورځې د پاره به د بیا نیت کړي علیده علیده زموږ فقها رحمت الله علیهم کتابونه د مذهب راوړي وایي که یو مؤمن مسلمان وي او دی په اوله شپه د روژې مدهوش بې هوش سي او بې حسه سي بیا نو اکل و شرب ونه کي خورک او څښل حتی ټوله میاشت د روژې پر ده باندې تېره سي هیڅ شی ونه خوري بې هوشي وای د دې سړي حکم څه دی وای هغه اوله روژه د ده سیي ده یعنې د هغه قضا نسته هغه نوره میاشت به دی روژې نسي یعنې قضا بې راوړي علت همدا دی او سبب همدا دی چې د اول روژې د پاره د نیت کړی و د شپې د شپې هغه روژه یې سیس وه او که دی مدهوش او بېهوش دی هغه سباک نه لري د هغه نورو ورځو د پاره د ده نیت نه و نو ځکه بې له خورکه او بې له څلو که پر چا ورځ تېره سي اما نیت د روژې ورسره نه هغه صائم نه بلل کیږي او هغه روژاتی نه بلل کیږي خلاصه همدا ده چه د هرې ورځې د پاره علایده نیت کول دا فریضه ده نو که نیت د فرض وکړي که د واجب آخر بل واجب د هغه نیت وکړي که قضائی نیت وکړي او که نفلی نیت وکړي په داخل د رمضان کې هغه ټول د فرض عين د دغه روژې څخه درېږي. دا وايي داسې مثال لري لکه متوحد فدار یعنې یو سړی وي او په سرای کې ناست وي یکړ بل هیڅوک هم نه وي نو په هر نامه چې ورنارې کې ای سړی ای چې په کور کې یې ای کوروالا همدغه سړی جنې مراد دی نو همدغه رنګه په داخل کې د رمضان که سړی نفلي نت کوي او که د قضا نت کوي که د قسم د روژو نت کوي د فدیې یا بل واجب وي خو هغه نتونه یې ټوله باطل په رمضان کې درېږي اما نت بې وي د مطلقې روژې د هرې ورځې لپاره نت غواړي او هر چې دا مسله ده چې دا عربي الفاظ دي یا په ژبو په خوله باندې کم شی ویل حضراتو دا فریضه نه ده دا واجب او سنت نه دي لکن هو مستحب کار دی زموږ هدایه شریفه وایي د لمانځه دپاره که په خوله باندې دا الفاظ ووایه څلور رکعته فرض د نن ماپښین مثلا مخ پر طرف د قبلې شریفې وایي که دا الفاظ ووایه امر مندوب دی مندوب دا معنا ښه کار دی هم د دغه وجې چې دا لسان او فعاد موافق سي یعنی ژبه او زړه دا سره برابر سي اصلي نیت هغه اراده د زړه ده چې د مؤمن مسلمان دا په زړه کې وي چې سبا روژه نیسم، نو که په خوله څه ویلي که نه بس هغه نیت یې کافر دی او روژه د ده حق وګرځېده. والسلام.